ازلام جمع د ظلمن ده په زۀ سره دې قدم ته وائي لاندې د پښو څه شی کمیس ته څه درنوتی دی ها څه شی دی لکه ویل چې شی لکه مونږ دا ظلم چې دی په زه سره د دې سو دې سو ته وایي دا د حیوان لاندې سوی چې دی هغه تا ظلم وایي حتی اذا حصل الظلام تر دې چې کله د رشوت تیره و اسپرت او رڼا شوله شپه ختمه شوه بکرت او نهیون اوبو حوض او جوړ ته هم وایي. صعائد جمع ده صعید ده ډیری ته وایي. مقصد دا دی چې حوض لراله سر دوخته چې بچی به مې د حوض په خوا کې د اوبو په خوا کې به یې د جوړ په خوا کې به یې او کله به ډیرکو ته ختله. چې بچه به مې په دې ډېره کوه کې عالې خط تله راتله په بچي پسې تردد و چې متردده وه نو د تردد معنی هم دقه ده تله راتله تردد و چې متردده وه په یره کې وه د ښکاري نه بچی مړ شو نو غولانځه د شودو نه ډکه شوه کنه دې ته حالقه وایي او سحق په عربۍ کې هم زوړوالي ته وایي دلته ترې وچوالی مراد دی حتی تر دې اذا یئست کله چې نا امیده شوه و اسحق حالق او وچه شوه هغه ډکه غولانځې وچه شوه ډکه غولانځې لم یبله